اوس د دې نه پس ان الله یامرکم تر دې پوری دا اوله حصہ ختم شو په اوله حصہ کې درې بابونه په اوله حصہ په اول باب کې نلس قوانینو په دویم باب کې د منافقانو لس خباستونو چې د نلس قوانینو مخالف دي او په دریم باب کې اول لس خباستونه رچاو د يهوديانو چې هغه د دغه نلس قوانینو خلاف دي اوس دا غي نه پس دا دویم باب شروع کیږي په دې دا دوی مېسه شروع کیږي دا دوی مېسه چې دا تر یو سل پنځه دیر شمه یا ته پورې مې ته ویلو ما تر هغه پورې دا دې کې بیا ځان تدریبا بونه دي اولنې باب تر کومه پورې دي تر شپږ او یایم نمبر آیات پورې شپږ او یایم نمبر آیات پورې دا مخکې راځي الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله صحیح شو فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا تر هغه پورې بسې تر هغه پورې بدا اولنې باب په دې اولنې باب کې بسې او دا ایسه کې بیانېږي څه په دې ټوله ایسه کې چې بیانېږي مخکې وتا ته د کورنۍ قوانین بیانول اوس درته سیاسی قوانین د ملک سره متعلق صحیح شو کنه د حکومت او د خلافت سره متعلق قوانین درته بیانې ښا او په دې کې چې کم قوانین دي نو هغه تقریبا ټول چې راجمه کې یو لس جوړیږي په دې اولنی باب کې په دې اولنی باب کې دا غینه 15 قوانین دي ښا 15 قوانین دي اولنی کې به 15 قوانین راځي سلورم قانون که تاسو بیا دغه تلار شي مخکې لار شي نو سلورم قانون براشي په آیت نمبر 71 کې یو او یایم آیات کې ښا یا ایه الذین آمنو خذو حذرکم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا هغه متعلق له عسکري امور سره نظام عسکري قانون دیغه چله کته ته وصله تیار کا او دغه کوم د مجاهدین او فوج هغه تیار کا نو دا به پکې پنځم نمبر قانون چې کوم دی هغه بیا روست راشی په آیت نمبر 74 کې فلیقاتل فی سبیل الله الذين یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چې مجاهدین دې تیار کا کو مجاهدین وسوتوی دا غوی به نظریاتی تربیت وکي چې غوی د دنیا په مقابل کې آخرت لسور کوي ترجیح ور کوي نو دا په 15 قوانین شي په دې میانس کې په نور خبرې وي میانس کې بګوره چې دا اول درې قوانین بیان کی کنه چې دا الله په قانون کې تلې کوي صحیح شو اول قانون بیان شو چې امانت چاته اوس پاري اهل خلق وتا او دا الله په قانون کې تلې کوي او د امیرانو اطاعت کوي نو په هغه پسې بل منافقان بیا صفاتونه بد اخلاق به شروع کی هغه د منافقانو بد صفات چې دی پنځه دانې به بیان کی چې هغه په دغه په دغه باب کې هغه مخالفت کوي دا الله په قانون فیصله نه کوي دغه رنګ چې کوم دنو صحیح اطاعت نه کوي نو دا برته ذکر کی بیا چې کله ورپسې بیا ترغیب ال توبه پاږي کې ورکی او د رسول دراتلو مقصد د بیان کی چې د رسول اطاعت کوي رسول الله غره دې لپاره چې دا غي اطاعت وکړي شي بیا دا غي نو ورستو چې کله دغه شي نو بیا به د الله په قانون باندې د فیصلو کولو فائدې برته ذکر کوي ښا په دې اول کې ذکر کوي یو دوا او بیا ورستو ذکر کوي او شپږ دانی نو اته فائدې برته ذکر کی تر آیت نمبر 69 پورې یو کم او یا پورې دا په کې ذکر کوي کله چې دا بل قانون ذکر کی دا سلورم قانون چې ما تاسو ته وی چې دا اصلحي تربیت او تیارې د جنگ چې دا کوي نو دې سره بیا درې صفاتونه بیا بد د منافقانو ذکر کیږي په دې باب کې بیا د دې سمارزونه دي نو هغه برته ذکر کی دغه رنګي چې کله د تاسو پنځم قانون ذکر کی چې لکه مجاهدین تیار کړي نو دا غینه پک برته بیا د جهاد اسباب ذکر کړي بس په دې باندې بیا څه شي په دې باندې بیا باب ختم شي تاسو ورته ګورئ نو ټول خلاصې را د پنځه پکې قوانین ګورئ پنځه پکې قوانین هغه پسې بیا 15 سوي بیا ورپسې 15 چې کوم دنو بیا د کفارو خب... د منافقانو خباستونه باغی مینس کې کنه او بیا چې کوم دنو بیا درې خباستونه نور د منافقانو او بیا چې کوم دنو سدي بیا درې اسباب د جهاد نو خلاصې شو 15 اتو خوشی اتو او درې 15 اتو اتو درې نو یو په کې 15 قوانین په کې 15 اتبا پکې یو پیر د منافقانو غ پنځه یو پیر درې بیا خباستونه ای اتبا پکې رښتیا بل شی کنه هغه د فائدې د قران او سنت باندې فیصله نه هغه پکې دوی او دغه درې په پکې بیا سوي اسباب د جهاد دي صحیح شو نو دا په دې طریقې باندې هغه ذکر کیږي تاسو ته ګورئ ان الله یامرکم اولنې قانون دو قوانین په دې آیات کې ذکر کیږي خلاصه دو قوانین دا ده اول انقلاب راولي نو چې انقلاب راولي نو حکومت په اهل خلکو ته ورکي حکومت بچا ته اهل خلکو ته کته اوس را پاتې د دوی نه د شریعت مطالبه کی چې مال شریعت راولا نه دې تعالی ورور شریعت نه راولي تب اول داسې کار کې چې د حکومت پیسې کې را به ختمي نو را پاتې به د اهل خلکو دیندار خلکو دا وی حکومت راولي چې دا غي حکومت راولي نو بیا بس چلو کې بیا به د الله قانون نافذ کی د الله په قانون باندې فیصله کوي دا دوله ته بیانې ښا ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې ورکی امانتونه مسؤلیتونه دلته امانتونه هر کله امانتونه مراد دي خو دلته څنګه ذمہ داری دي مسؤلیتونه دي ورکی مسؤلیتونه ذمہ داری الى اهلها هغه اهل خلق ته چې کم خلق اهل وي غیته ورکی ها دا شو و اذا حکمتم بین الناس او کله چې تاسو فیصله کوي په میان د خلکو کې ان تحکمو بالعدل نو تاسو فیصله کوي په عدل او په انصاف عدل او انصاف ما تاسو ته ویسه شه دی قران دی عدل او انصاف څه دی حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قانون باندې فیصله کوا بس هغه عدل دی او انصاف دی کبل دا کې براشي وليحكم دا فحكم بينهم بما انزل الله فیصله کول دوی په مینس کې پاغه قانون باندې چې الله نازل کړی دی نو دا الله په نازل کړی قانون باندې فیصله کول څه دي دا چې کوم دنو دا دغه دا عدل دی دا انصاف دی ها ان الله نعم ما يعظكم به یقینا الله تعالی نعم ما خشه دی هغه يعظكم ته په نصیحت کوي الله تعالی به تاسو ته پاغي سره الله ته تاسو ته په کوم څه باندې وعده او نصیحت کوي چې ګورا فیصله په انصاف کوي د الله په قانون کوي او امانه امارت او ذمہ داری چې کوم دنو هغه اهل خلکو ته ور کوي نو دا ډیر خشه دی ان الله کان سميعا بصيرا یقینا دی الله تعالی اوریدونکې ها د ویناګان استاد دې تاسو سوایي او د الله د قانون په مقابله کې سوایي یا د الله د قانون په باره کې په حق کې سوایي پوښوي بصیرا لیدون کې په کارونو استاد باندې چې کوي تاسو یا ایه الذین آمنو دریم قانون ښا دریم قانون اوس دار چې ښا انقلاب ته راوستو او فیصله د الله په قانون شروع شوې نو اوس په دریم کار دا وی چې یو امیر دی یو رعیت دی نو رعیت بس چل کوي د امیر اطاعت وکړي د امیر خبره به مانی خو څنګه به مانی د الله او د قانون د الله او د رسول د قانون مطابق چې دا غینه بهر ته خبره بیا دی نه مانی خو شوی لا طاعت او اطاعت فی معروف طاعت کوم دنه په نیک کار کې دی او لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق طاعت د مخلوق نشته په نافرمانی د خالق کې نو هغه ته بیان دریم قانون یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو اطیعوا الله تابعداری کوئ د الله تعالی او اطیعوا الرسول تابعداری کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د الله کتاب د رسول الله سنت منئ ښا و اولی الامر منکم او د هغه خاوندانو د ذمہ داری تاسو نه خاوندان د ذمہ داری د مؤمنانو هغه څوک دي نو پاره کې یو قول دا دی چې هغه امیران دي بادشاهان دي چې حق بادشاهان کوم وي صحیح هغه دي او یا امیران او ذمہ دار هغه چې کوم دین او الامر نه مراد یا علما دي د علما او خبره مني خو ګوري کې تاسو خیال کوئ نو اطیع الله واطیع الرسول د الله منی د رسول الله منی یغی سره دوار سره اطیعو اطیعو وی و اول الامر سره بیا اطیعو نوی وی نوی ور سره کنه ای سره و اول الامر ولی اشاره دی خبره طرف ته ده چې د اولو الامر اطاعت چې کین د الله او د رسول د اطاعت لاندې به کې دا غي نه برابر نه کې خو مستقل اطاعت نشته ده بلکې دا غي په دغه کې دم نه ده صحیح څه دا غي سره مخالف نه وي بل دا خبره ده چې د الله اطاعت خو مطلقاً کې د رسول الله اطاعت هم مطلقاً کې خو په صفت د رسالت به کې د الله امر کړی ځکه او د امیرانو اطاعت چې کین یو بدایي چې هغه به چې هغه اولو الامر وي صحیح ده الله او د رسول مطابق به کې بل منکم تاسو نه وي چې مسلمانې ګوره ښا کافر نه کچرته د کافرانو نه نو بیا پتا باندې طاعت نشته د کافرانو نه کمی و من يتولهم منکم فانه منهم فانه منکم بیان لري کچرته چا کم مسلمان ځان ته وي خو دوستی د کافر سره او د کافر ملګری شو نو بیا هغه د هغه نه دی هغه بیا ستاسو نه دی نو الله ته وی د امیر اطاعت پکې خو منکم چې ستاسو نه کبنهم د کافرانو نه نو بیا به نه کی نو کوم چې د کافرانو دوستیو کې هغه د هغه نه دی هغه نو بیا اطاعت نه کی فان تنازعتم فی شیء که چرته تاسو اختلاف راغی د دې امیرانو سره یا په خپل مینس کې فی شیء په یو چیز کې وړو کې او کغاټو په اختلاف مراغه امیر ته وی دا کې او کا توای نه خدا څخه نه کومه دا خبره غلطه ده اگر ته نه صحیح ده نو اوس ته پس باندې حل کو سب معلومو چې حق کما راو صحیح کما را فردوه ال الله والرسول نو فردوه نو صحیح ده خبره ال الله الله تا الله ته څنګه وړي ال کتاب الله کتاب د الله تا والرسول او رسول ته و صحیح نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ژوند دی واغه ته بده وړا و ال سنت الرسول او د رسول الله حدیث ته و صحیح اوس په حدیث ته وګورئ خبره غلطه ده او که صحیح ده ان کنتم تؤمنون بالله کچر تاسو ایمان راوړی په الله باندې ول یوم الاخر په ورځ رستنه باندې نو دا کار وکي چې الله او رسول ته نو لار ته په قران او سنت کې وګوره قران او حدیث کې وګوره چې دا خبره تاسو صحیح ده او کړه د صحیح ده نو هغه برته پته ولګيږي نو شرعي قاضي له بسکه فیصله وړي خدای ته وی چې اختلاف په کوم مسله کې راغی نو مرجع به سي قران او سنت اساسي قانون بسته ایستا هغه به قران او سنت وي ښا چې په ځینی قوانینو کې د اختلاف راځي نو په چرته بزي قران او سنت ته بزي ذالک خیر و احسن تاویلا الله وی دا فیصله وړل چاته دا قران او سنت ته خیر دا بهتره دی ګور یو فائدې دادا چې دا مطلق خیر دی په هر زمانہ کې په هر وخت کې په هر مکان کې په هر ځای کې چې د الله قانون دا بهترین قانون دی وا احسن تاویلا او داخل په اعتبار د نتیجې سره د دې نتیجه مخره او ځخه د دغه د الله د قانون نتیجه خوي اگر چې په ظاهر کې وکړه کله پتا باندې سخت لګي خو لیکن دا د په حقیقت کې د دې نتیجه خوي ها الم ترایت ګورنه ال الذین اوس د دې ظالمات استوي چې درې قوانین ته بیان کړ نو اوس هغه خلک چې د دې قوانینو مخالف خلک دي نو هغه ته ذکر کوي هغه منافقان دي الم ترى تغورن الى الذين كسانوا تا يزعمون چې ګمان کوي ها دعوی کوي د دروغو څنګه دعوا کوي انهم امنوا بما انزل اليك چې د ایمان راوړل د قرآن باندې چې نازل کړي شوی دی تا ته و ما پاک کتابونو باندې انزل من قبلک او څه کوي چې نازل کړه شوی د مخکستانه پاغي باندې موږ ایمان راوړل دي خو الله وای دا نه دي مؤمنان دا دروغ وای ولی یریدون دوی اراده لري ان یتحاکمو چې دوی فیصله وسی ال طاغوت طاغوت تا وقد امروا ها دوی فیصله طاغوت ته وړي دا څه واقعا واقعا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو منافق راغه د بشر په نوم باندې او یو يهودي و د دواړو ترمنځ لانجه و چې لانجه و چې نبی علیہ السلام ته فیصله راوړه نبی علیہ السلام چې فیصله وکړه نو هغه د يهودي په حق کې وکړه دا بشر چې و د ځان ته مسلمان وي ظاهرا خدای مسلمان وکړه خو هغه يهودي په حق او په معاملې کې نو هغه په حق کې وکړه نو دې د سوچ کړو چې زما حضرت عمر صاحب ته حضرت عمر صاحب طبیعت دار چې يهوديانو ډېر خلاف دي نو لہذا هغه به مال فیصله سو کی مال به فیصله څه کم دنو دغه په بار کې وکی د سینم دی فیصله وو کی مالا د دې زما په حق کې وو کی يهودي په خلاف باندې حضرت عمر ته تلاړو حضرت عمر سے ته چکل لاړل نو هغه دوتا هغه يهودي وته وی زمونږه فیصله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه خو دراته وی چې نبی عمر سے ته نو تا ته رالو هغه خر رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کړې وی او وی دنه وقفه وی ها کور ته لاړو کور نه تور راواغسته او چې راغه کنه د ځان ته مسلمان وی دنه سر واله وی څوک چې د الله او رسول په فیصله خوشاله نه دا غي بارکه د ما فیصله هم ده صحیح شو دغه نه پس عمر ته جبرئیل السلام راغه وخت فاروق وی چې دا فرق راوستون کې د مابین د حق او د باطل کې اله حق او باطل څخه جدا کړه یریدون ان یتحاکمو او دا طاغوت چې لري کې راغله نو د رسول الله نه خلاف فیصله چې ارچا ته وړي یو دارا یا دار دوی هغه دغه یاد کړو دی یهودی ورته رسول الله ته فیصله وړو او دی مسلمان ورته وی دا ځان ته مسلمان منافق د ځان د سوي وی نه فیصله ور کعب ابن اشرف ته کعب ابن اشرف ته يهود یو مولاو هغه په فیصله کولی خدا الله د قانون نه خلاف دی فیصله کولی نو دې ځای کې طاغوت چاته ویل شوی دی کعب ابن اشرف ته ما تاسو ته ویلو چې د طاغوت په قران کې راغلی دی کله په معبود من دون الله باندې اطلاق کیږي کله په هغه حاکم ته طاغوت ویل کیږي چې د الله د قانون نه خلاف فیصله کوي چې د الله قانون کې یو شان فیصله لري بل شان کوي د ته طاغوت ویل شي دي خو قرآن کې د ته طاغوت د هغه کعب ابن اشرف یادې یریدون چې اراده لري یې ته حاکم او چې فیصله وکړي د طاغوت هغه فیصله کوونکی په خلاف د حکم د الله هغه فیصله کوونکی ته چې هغه فیصله کوي په خلاف د حکم د الله وقد امروا ان يكفروا به او یقینا حکم شکر شوی دی دوی ته ان يكفروا چې دوی کفر وکي چې دوی کفر وکي یعنی دوی انکار وکي به د طاغوت نه الله وای ما خو دوی ته دا حکم کړی دی چې تاسو بر طاغوت نه انکار کوئ د طاغوت قانون او فیصله به نه مانی طاغوت هر هغه قانون چې د الله د قانون نه خلاف وي او هر هغه سړی چې د الله د قانون نه خلاف فیصله کوي هغه به تاسو نه مانی مسلمانانو ټول ته دا امر دی نو دوی څه داسې جاهل هم نه چې ناپوه دي دوی یې مونږ ته پته نشته مونږ ته دا پته نه و الله وي خپته ورته ولیکن دوی دا فیصله هغه ته وړي ده ها و اذا قيل لهم تعالوا او کله چې ویل چې دوی تراشي الا ما هغه قانون ته انزل الله چې الله نازل کړی دی و الى الرسول او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې فیصله درو کی نو رايت المنافقین تبوین منافقان یسدون چې مخ اړی عن کله تان سدودا په مخ اړول سره دوی بنديږي یعنی مخ اړی وای نه نه موږ بس نه درځو پوه شئ دا څه کوي دا الله قانون ته فیصله نه راوړي دا دوی څلورم مرض دا دی چې په دغه وخت کې دا کار کوي یو د کافر صفت ده کافر صفا انکار کوي هغه سوي ته هغه ته چې وایي چې اتبعوا ما انزل الله دا الله د قانون تابع شنو هغه وایي نه بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بلکې مونږه تابع کیږو دا چې مونږ په پلاران مونږ ته زمونږ مشرانو ته سکول دا غي لار باندې کیږو خو شي د مشر په قانون باندې د زمزق صاحب قانون نه منو خو شي او دغه چې منافق دی په خلیص نه وایي خدای عملا بیا بل خوازی دې کچرو تروانی پوه شو کنه هغه کفار او دلتون تروانی پاغي باندې فیصله کوي ښا یسدون عن کسدودا فكيف اذا اصابتهم نو الله وی فكيف نسبی حال د دوی سب کوي بیا دوی اذا اصابتهم کله چې اورسیږي دوی ته مصیبت یو تکلیف بما په سبب دا عمل قدمت ایدیهم چې دوی ځان نه مخ کې لګل چې مخ کې کړه د لاسونو دوی د دوی لاسونو مخکې کړی یعنی دوی مخکې کړی دی څه مطلب چې د دغه عمل په وجه چې د الله د قانون نه مخ اړی الله وایي کړه دې په وجه ته مصیبت ورسیږي نو هغه مصیبت څو هغه ما تاسو ته وی چې حضرت عمر ته ابتدا سره ټوالو نو چې وی والو نو رشتہ داران را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جړل ثم جاءوک بیا راشدوی تا تا یحلفون بالله قسمونه قرب الله باندې نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته تاسو ولې بل خوا فیصله وړه نو دوی څه وای وای ان ارادنا قسم دې مونږه اراده نه وکړي الا احسانا مگر د خېګړې کولو وتوفیقا او د جوړه مونږ کو جوړه مونږ وی د صلح کې بل قصه ختمه کو دا مونږ د صلح لپاره بل خوا ته یو پوهچ کنا دا زمونږ اراده نه و چې مونږه فیصله بل خوا وسوخه احسانا خېګړم کولا بد کار مو نه کولو و توفیقا او جوړ مراوستو چې دا دواړه طرفین یو بل سره جوړ شي د دې لپاره تریو دا موږ د صلح کار کوخه الله وی اولائک الذین دا کسان چې یعلم الله بیجنی الله تعالی ما اغه نفاق او کفر فی قلوبهم چې پزړونو دوی کې ده فاعرض عنهم نو تسکارو کا تل دوی نه مخ واړوا مخ څنګه واړوا مطلب دا دی رست خو ته وی نصیحت وتکوا نصیحت خو وتکې خو فاعرض عنهم باظهار التسقط عليهم وترك الضحك امامهم د دوی مخه ته خان درا خان د مدي سره په خوشحالي مې ملاويږي او چې ویني نو تندې ورته اورانوا غوسه کېږي ورته پوه شوي فاعرض عنهم وعدهم او نصيحت کو دوی ته وقل لهم او وای دوی ته په انفسهم په بارد زانونو د دوی کې په بارد نفسونو منافقینو د دوی کې قولا بلیغا هغه وینا پر تاثیرا پر تاثیرا وینا وتکوا چې رسیدلی بلیغن رسیدلی په تاثیر کې انتها تا نو هغه خبر ورته کوای نه د الله کتاب ورته بیانوا دعوت ورته ورکوا خو خوشحالی او داسې غپ شپ سره ملګوا داسې مخته واړه وما ارسلنا من رسول واسترغيب وکي طاعت د رسول ته چې خلک وایي چې بس نه دا قران خو د قسمونو کتاب دی په دې به صرف قسم کو یا دا به صرف تلاوت کو په دې به فیصله نه کو یا د رسول الله حدیث خو صرف د برکت د پاره دی او دا به دا کو فضایل کې به بیانو ولیکن په دې به فیصله نه کو الله و انا نا ما رسول الله علیه وسلم سره پاره د دې لپاره چې هغه فیصله کوي هغه په قانون راوړي او دا په قانون به فیصله کیږي و ما ارسلنا موږ نه درالې ګلې مې رسول یو رسول الا مگر د دې لپاره لیطاع چې دا اطاعت کړی شي چې هغه دا اطاعت کړی شي باذن الله په حکم د الله باندې د الله حکم دا دی چې د رسول اطاعت کوي دې لپاره هم درالې ګلې چې بس تاسو څه کوي تاسو تنا خپل لار ځان ته جدا کوي ولو انهم اذ ظلموا الله وی کچرته دغه منافقان از ظلمو په وخت کې ظلم وکان په سم په ځانونو خپل باندې بل خو فیصله وړي وا جاءو کا کچرته دوی راغله و تا تا فاستغفر الله نو بخنه غوښته و د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښته و دوی د پار رسول الله صلی الله علیه وسلم لوجد الله نو خامخا مونته به الله تعالی دوی توابا توبه قبل انکه او رحیما رحم کونکه کدی رسول الله تراغله ورته وی چې بس مونږه غلطی شوې ده او مونږ الله ته توبه وباسو او غلط کار مو کړی دی نو بس الله مو تبخنه کړی وا خو دی خو ته بیا مراشي وینه نه مونږه جوړه کولا مونږه دا وی چې کتا ته فیصله راړو استانه مخالفت شنو کافر بشو پیلا خو دا غبل ځای ته یو څو پاغي باندې کافر کی ګنا نو دا داسه قسمه کیسه کوي الله وی فلا وربک اوس الله تعالی قسم خوري ښا تواب الرحیم کی دریمه فائدہ را وتا چې د الله قانون ته فیصله راوړي نو الله به در باندې رحم کوي الله به در باندې رحم کوي اوس د دینه پس کوي الله تعالی تاکید بیانای چې ګوره د الله قانون د فیصلو قانون دی او چې د الله په قانون ته فیصله نه کوي ته مؤمن نه فلا وربک فلا نو ليس الامر كما يزعمون نه د داسې لکه چې دوی ګمان کوي دا لا دا د قسم نه مخکې چې کومه لا راشي د دې معنی دا وي چې هغه مخکې دغه نفي کوي مخکې دعوه نفي کوي نه د داسې د دوی دا دعوه لکه چې دوی وایي چې موږ مؤمنان یو په دې باندې دعوه دوی نه مؤمنان کیږي وربک قسم می دی پر افتا باندې لا یؤمنون دا خلق مؤمنان نه جوړیږي حتا تر دې پوري یحکموکا چې تا فیصله کوونکې وګڼي فيما په هغه مسلو کې په هغه اختلافاتو کې شجره بینهم چې پیښ شوی دی په میانځ د دوی کې نو اول کار بدا کې چې تا په فیصله کوونکې غني ثم لا یجدو بیا نمومي فی انفسهم پس نو خپل کې حرجن تنګي مما د هغه فیصله نه قضیت چې تا کړی دا چې تا کومه فیصله وکي نو په هغه فیصله کې بیا دا نه کوي چې بیا وای مړه دا څنګه فیصله وکړه دا څنګه شریعت لري کما په شریعت په فیصله نه کوم بیا دا خبر چې کوي الله وی دا مؤمن نه دی او چې دا مؤمن نه دی و یسلمو تسلیما دریم کار پدا کوي و یسلمو تابع تابعدار کیږي بدی فیصله ته تسلیما په کامل تابعداري سره دا فیصله به منی د دې مقابله به نه کوي نو په دا درې شرطونه ته برابر کړنو الله وی دا به المؤمنی یعنی زما د استا پر رب وی قسم محمد صلی الله علیه وسلم تعالی وی چې دا سره مؤمنان نه دي پوښوي اوس د الله د قانون نه بل خوا بل قانون ته فیصله وړل پوه شو کنه دا خو ګناه دی خو کچرتا په یو ځای کې یو بل قانون ته قانوني حیثیت ملاو شو بل قانون ته قانوني حیثیت ملاو شو لکه مونږ او تاسو ګورو کنه اوس په پا پاکستان کې ګوري کې په افغانستان کې ګوري د الله د قانون مقابله کې باقاعده قانون جوړ شوی دی یو خو یو وقتی فیصله د فارغ سړی ګناګار شي خو یو ورته قانوني حیثیت تا ورکړو نو تا د رسول الله حاکمانه صفت هغه دې سکړو هغه دې پرې خو دو تا خو رسول الله حاکم نه غاڼو تا خو حاکم بل څوک غاڼو نو چې دا کارو کې چې قانوني حیثیت بل څه تور کی نو بیا سړي بیا په دې کې دا مؤمن نه کیږي دا بیا کافر کیږي خدي ته حکم عام وای په اصطلاح د شریعت کې چې خو یو حکم خاص ته حکم خاص دا دی قاضي صرف د فیصله په شریعت باندې کوي خو په شریعت خو لیکن کله کله فتل شي کله کله څوک راشي او سروپي وته ورکی نو قاضي سه ولګي نو سګاړه وړه غو فیصله را جوړ کی او سړی په اخلاص کی نو دا قاضي ګناګار دی خو یو قاضي داسې دی چې د هغه د فیصلو د قانون هغه بالکل بدل دی لکه مثال په تور باندې د غل نه په شریعت کې لاس کټ کول دی د پاکستان په قانون کې لیکلي دي چې غل کله غلاو کې تعبیرات پاکستان کې نو درې کال قید بوله ورکوي سو کال قید بوله ورکوي درې کال او کچرته وای دا سرکاري ملازم نو 15 کال قید بوله ورکوي دغه رنګ کې څوک مړ یو کې نو قصاص کیږي لیکن هغه وای عمر قید سزا ورکوي نو چې دای بدل کو بیا دی بدل ته قانوني حیثیت ورکو قانوني حیثیت چې دا قانون دی نو بس دا سره د اسلام کې نه پاتې دا د اسلام نس کیږي پای باندې وځي دا آیات په دلیل ځکه چې الله وای لا یؤمنون حتا یحکموک دای مؤمنان ندی تر دې پوری چې تا حاکم جوړ نکی نو چې تا حاکم اومني چې بس یو حاکم دی وغد رسول الله قانون دی رسول الله قران راوړی دی او حدیث راوړی دی او دا غي مطابق علما او د فقه دغه راځي دي نو بس دک د مون حاکمان دي کدای اومنل خو مسلمان دی کبیا په غلطی ملتی وکړه خطا دغه پکې وکړو ګناګار بچي خو کنه قانوني بل قانون ته وي او بل قانون ته قانوني حیثیت ورکړو نو بیا د سره مسلمان نه دی ښا دا شو ولو ان كتبنا او بیا پکې درې شرطونه بیان کړل یو حاکم رسول الله غنل او دغه دین او قانون غنل دیم نمبر پاغه کې څه ګولو بیا تنګي اعتراضات کنه کول دریم نمبر هغه بیا عملا تسلیمول داغه ته قانون ویل او هغه قانوني اعتبار تر تسلیمول نو دا درې شرطونه دي ښا ولو ان كتبنا عليهم الله وای کی چرته مون فرض کړیو په دوی باندې نور تفصیل به ان شاء الله که الله ته منظور او مکمل او شو نو په سورته مائده کې به کو بیا ولو اننا كتبنا او که چرته مون فرض کړیو علیهم په دوی باندې ان قتلوا انفسکم چې ځانونه وجنه یا خپل ځامن بچي وغیرہ مړه کوي او وی خروج پر تابعداري در رسول کې او وی خروجو یا اوزی من دیارکم د کورونو خپلونه ما فعلوه دا کار بنو کړي الا قلیل منهم مگر لګو غند خلق د دوینا دا کار بچانو کړي خو لیکن الله وای ما د رسول اطاعت کې دا سخت شرایط نه لګولي ولو ان فا ولو انهم فعلوا کچرته دوی دا کار دی وکړو ما هغه کار یعذون به چې دوی ته نصیحت ورکول شي پاغه سره یعذون به یسجرون به دوی ته په زجر ورکول شي چې ولکه دا کار وکړي کم کارو دا کار چې رسول الله اطاعت کوي او دا هغه قانون ومني کدا کار دی کړل کان خیر لهم بل فائدې وګوره نو خامخا دا به غوړه وی بهتره وی د دوی لپاره په دنیا او په آخرت کې بل فائدې پینځما واشد تثبیتا او دا بسخ کلکون کې وی د دوی د ایمان د پاره دا به د ایمان د پاره کلکون کې وګرځيږي و اذن او په دا وخت کې لا اتیناهم خامخا وربکم دوی ته ملت دنا د خپل طرف نه اجر عظیما اجر لوی د شپګمه فائدہ ولا هدیناهم وما فائدہ او خامخا او بخی مونږ دوی ته صراط مستقیما لار نیغا یا کلک په مونږ دوی په لار نیغا باندې چې د الله په قانون فیصله کوي و من یطع الله والرسول اتم فائدہ او هغه څوک چې د الله او د رسول اطاعت کوي فاولائک دا کسان چې دي مع الذین دا په هغه کسانو سره انعم الله علیهم چې الله انعام کړی په دوی باندې من النبیین د پیغمبرانو نه والصدیقین او د چانه د صدیقینو نه صدیقین رښتونی خلق هغه هغه ته ویما والشهدا او د شهیدانو نه والصالحین او د صالح نیکانو خلقو نه دی په اخرت کې دا غوي سریخه چې څوک د الله په قانون فیصله کوي او د الله قانون مني انو هغه وسکي هغه په قیامت کې د دې خلقو سره نبیین دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي خاص اوس نبیین پیغمبران خو پیژنې صدیقین هغه خلک دي چې هغه په پیغمبرانو باندې فورا ایمان راوړي صحیح شو هغه کې مریم ته الله وای صدیقه خو شو کنه و امه صدیقه او مور د عیسی علی السلام ته صدیقه وا هغه ځکه صدیقه چې عیسی علی السلام څنګه پیغمبر شو هغه ایمان راوړو دا رنګ ابو بکر صدیق ته صدیق ځکه وای چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه نبوت پیراغه هغه ایمان راوړو هغه منلو نو دې ته صدیق وای دریم نمبر شهدا دي چې د الله تعالی په لار کې څوک قتل شي څلورم نمبر صالحان دي نیکان خلق دي نو دې باندې دغه څلورو قسم خلق سره او سوال دا دی چې دې څلورو قسم خلق سره شو نو دې خو هم په دې څلورو کې یو ویک بني ها ځکه کده یا بس یا نبی خو نه ځخه نبیان خو نشته خو یا بس صدیقی یا به شهیدی یا به صالح سره وي چې صالح هم نه فاسق نو بیا خو نه کیږي کنه ځکه چې الله په قانون کې سړی کې خامخا صالح خو به کم از کم وي کنه نو مونږ وایو نه دا صفات چې نه دا اصل کې د دوه ډلو دی یو پیغمبران دی او یو صحابه دی نبیین قرآن پیغمبران شو صدیقین شهدا صالحین دا درې ډلې چې دا صحابه دی صدیقین څوک ته ابوبکر صدیق وندي شهدا سوق دي عمر او علي رضی الله تعالی عنهم عثمان هغه شهیدان دي کنه او صالحین سوق دي دا ټول صحابه دي نو مطلب دا دی چې سوق په دنیا کې د الله قانون ته فیصله وړي او د الله په قانون فیصله کوي نو دی په آخرت کې د پیغمبرانو خوا کې په جنت کې او د صحابه خوا کې وي د چا خوا کې وي صحابه خوا کې وحسن اولئک رفیقا او خیستره د عمل د وحسن اولئک او خیستلی دا کسان رفیقا په اعتبار د ملګرتیا سره ذالک الفضل من الله دا مهربانی در طرف د الله نه وکفا بالله علیما او کافی دی الله تعالی پوهه په کافی الله تعالی پویا الله پویا دې چې څوک د دې مستحق دی هغه ته ورکي یا ایه الذین آمنو سلورم قانون تراشا سلورم قادری قوانین مخکې تیر شو یاد شي تا اول څه دی ذمہ داری اهل خلکو ته ورکوي دویم سره فیصله د الله په قانون کوي دریم سره د صحیح امیرانو اطاعت کوي دا دا دا درې ذکر شو میان څه خور دي منافقان هغه دغه چې د الله قانون سره مقابله کوي دا غوي خباستونه بیا ورپسې چې کوم دنه د الله په قانون د فیصله سو هغه فائدې وي هغه ذکر کوي ته اوس دا غي نه پس دا اوس سرورم قانون د چخا دا الله قانون خو بنافس کیږي خداغي د پاره با لار سي لار به جهادي خوش کنه نو چې جهادي نو اوس تا ته خی چې ګورا وصله تیار کا د جنگ آلات تیار کا دا یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو خذو حذرکم اونی سي احتیاط خپل حذر ما یحذر به چې پس سي سړی ځان بچ کای ها ځان ته بچ کای هغه سره لري کې مراد هغه وصله ده پوښوي هغه د جهادي ترتیبات دي هغه ته یادې فن فرو ثباتن نو زي جهاد ته ثباتن ډلې ډلې ثباتن بعد ثباتن سریتن بعد سریتن مختلف ډلې لګي کله کله بدات حالتي او ان فرو جميعا یا زي ټول پټولا ټول پټولا کړه دي چې کله کافر مقابله تراوزي او دغه شي نفیر شي نو بیا ټول پټولا دی وان منکم لمن لا یبطئن اوس دا قانون خو ذکر شو قانون دا د تیګوري دغه د جهاد آلات تیار کړي او جهاد کوي دا که تاسو احتیاط ته پدې کې بچاو دي خدي کې بچ کیږي اوس د دینه پس د تخی و ان منکم لمن لا یبطئن چې ګوره کم خلق چې د جهاد په باب کې منافقان او هغه صفات ذکر کړي چې د جهاد په باب کې کمزوري کوي ها هغه ته دي هغه دادي و ان منکم یقینا بعض استاسو لمن خامخ هغه دي بعض استاسو د مؤمنانو نه نه دا منافقان دي خو د مؤمنانو په ډله کې خو ګرځي را ګرځي کنه لکه ګډو کې خار من کوم بعض استاسره لمنا غدي لا یبت ان چې خامخا سس سس کیږي سس سس کیږي ښا د جهاد خبره وشي کنه نو دی به بسدان به اخا دی خوا کوي چې په ست طریقې سره پاتې شم ښا بتا بتا بکی فإن اصابتکم نو کچرته اورسیږي دوی ته مصیبتون کچرته اورسیږي تاسو ته مؤمنانو ته مصیبت ان سے تکلیف ہو بمبارو چو شہیدان شو نو دے سوئی قال وہی دا منافق قد انعم اللہ علیہ یقینا اللہ انعام کو فما باندے اذ لم اکم معهم شهیدا چې په دغه وخت کې زنوم د دوی سره حاضر خله چې زنین ته وی بچما الله را باندې ډیر لوی نام وکړه د په دې ډیر خوشاله شهادت نه خلاص ته ولې د قربانۍ کې شکر چې خلاص شوم کنه نو دا یو صفاتي ښا دویم صفاتي ګورا ولئن اصابکم فضل من الله ها نو دای دو صفاتونه ذکر شو لا یبتئن یو خو دا کار دی یو چې کله ته په مسلمانانو باندې څه تکلیف راشي نو دی وای خلک ظلم الته کې حاضر دای دویم صفات شو دریم صفات یو ګره ولئن اصابکم کچرته اورسی کتاب تا فضل مهربانی مهربانی صدا غنیمت ته فتح دار شي من الله تر طرف الله نه لا یقولن نو خامخا وای دی دی په دغه ټیم کې سوی د داسې خبرې کوي الله وای ته به نه وای که ستاسو د دې ملګرتیا وا وای خلک دې نه تل نه ملګری چې شهید شو بدبخته هغه نه خپه بالکل ته به نه وای که ستاسو د سره ملګرتیا ملګرتیا وا یا خدا را یا راته د دې رستمی سره لګیلې یقولن نصر چې کله فتح راشي نو دې ته وای تعلم تکم بینکم و بینه گویا کې نو تاسو او د د ځان یادې ښا د د پمینس کې مودت دوستانه یاره ځانم داسې نه غره ذکرې لکه ما سره چې مړو ملګرتیا نه څه پکې اړو راکوي نه خو شي په دا وخت کې بیا دې سي بیا د لهجه داسې ښا داسې کنه یاره تاسو خو به خدمت ما خو تاسو راډي رقم ملګرتیا تاسو غواړو په ما خیال نه ساتي دا دې دغه ټیم کې وای چې فتح راشي نو کعلم ته لا یقولن نو دی وای کعلم تکم بینکم گویا کې نو استاسو و بینه او زما خدان ته ضمیر د غایب راځي کو وای د د دا د عجزای د طرف دی دا کې وای لکه د خو ستسې لاس ته کول غواړي نو ځان ته ډیر عجز کی ها الته مونږه ا کوړي کیو نو یو دغه دا پوډریو هغه وکړ چې د سوال به کو نو سوال به طریقه به دا کوله په ترګوره دله خو یو 15 روپۍ ورکا پوه شو دا به نه ته مال راکا وی دلغه یو پنځه روپۍ ورکړه نو دا هغه شی دی ک الله تکم بینکم گویا کې نو تاسو په میانس کې و بینه په میانس د دې اجس کې موده مینا یاره زما خو تاسو سره لکه چړ تعلق نو ف نو دا خبره کوي خدای یا لیتنی وای کاش کې وې كنت معهم زوید ذی سرا فافوز فوزا عظیما کامیاب شوی په کامیابی لوی سرا فلیقاتل فی سبیل الله پنځم الکا دوی فریق د چې دا بتا بتا کیږي زس سستیږي دا پرېږده دې سره مله راکېږه راشه ته خپله د جهاد تیارې وکړه او دا د جهاد تربیت ته تیارې چې مجاهدین به څنګه تیارې مجاهدین به داس تیارې چې د دنیا د ژوند په نسبت باندې آخرت له څور کی ترجیح ورکي نظریه به داسې جوړه فل یقاتل فی سبیل الله پنځم قانون نو جنگ دې کوي د الله په لار کې الذين کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخره چې خرڅي ژوند د دنیا بل اخرت په بدل د اخرت کې اخرت اخلي او دنیا خرڅي خوشوي مطلب دا د فدایي کې قرباني ځان د سره لپاره د جنت لپاره فدایان به jihad کوي د الله په لار کې و من یقاتل فی سبیل الله او څوک چې جنگ کوي د الله په دین د اعلی لپاره فیقتل نو دې قتل کړي شو او یغلب یا دی غالب شو فسوف نؤتیه اجرا عظیما نظر وربک مونږ د ته اجرا عظیما اجر لوی د تو بیا هم اجر لوی ملاویږي دو حالات کې فیقتل یا به قتل شي او یغلب یا به غالب شي خدا ته نه چې فیغلب او یغلب یا به مغلوب شي یا به غالب شي مغلوب ورته الله نه وای وای نه دی به غالب کیږي خیر او خیر دی و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله اوس د جهاد اسباب د جهاد سببونه رته بیانې ښا نو یو سبب ګورا یو مالکم لا تقاتلون سشویری تاسو لرا څه عذر د تاسو چې تاسو جنگ نه کوي فی سبیل الله فلار د الله کې لار د الله کې جنگ کوي د الله د دین د پاره یو سبب دار بل وی والمستضعفین او هغه کمزوري کړي شوی خلق من الرجال د سړونه ور نساء د زنانو نو ول ولدان د ماشومان نه الذین هغه کسان یقولون چې وای ربنا ای رب زمونږه اخرجنا مونږه وباس من هذه القريه د دې خار نه د دې کلینا الظالم اهلها چې ظالمان دي اوسیدونکو د دې الله هغه کمزور خلکو د پاره جنگ وکا چې پاغي باندې ظلمونه روان دي دا غي د پاره جنگ وکا هغه بنديان او قیدیان چې پراته دي جیلیان دا غي د پاره جنگ وکا دا دویم سبب شو د جهاد وجعلنا او اغي دا دعا کوي وای اے الله او ګرځې مونږ لره ملت ان کده خپل طرف نه ولي ان څوک حفاظت کوونکې وجعلنا او ګرځې مونږ د پاره ملت ان کده خپل طرف نه نصير ان څوک مددگار الذين دا الذين امنوا اکسان ایمان راوړ دي یقاتلون فی سبیل الله جنگ کوي په لار د الله کې او ته صفونه کوي چې صفونه جدا شو دا دریم سبب د جهاد دی چې مؤمن د کافر په مقابله کې همیشه جهاد کوي والذین کسان کفروا چې کافران دي یقاتلون جنگ کوي په سبیل الطاغوت پلار د طاغوت کې لار د طاغوت ما تاسو ته طاغوت امانی کړی وي او ټول را واخل دي کې ټول لګي د شیطان پلار کې جنگ کوي یو دویم نمبر جنگ کوي د چا مبارک د د معبود باطل په دغه دفاع کې جنگ کوي دریم نمبر د دغه د کفري قانون نافذون کی بادشاہ په دفاع کې جنگ کوي داغه لپاره جنگ کوي بس دا کافر دی پته ولګی دا والذین کفروا کسان چې کافران دي یقاتلون جنگ کوي په سبیل الطاغوت پلار د طاغوت کې فقاتلون جنگ کوي اولیاء شیطان د دوستانو د شیطان سره ان کید شیطان یقینا چل د شیطان چې دی کان ضعیفا د کمزورې یریږي چې نما الله بیرته کمزوري کوي اس خبره نه ده تر دې پورې دا دا اول باب د دې سې چې کوم د هغه دغه شو او په دې کې سو پنځه قوانین په کې د ذکر شو او دا هغه سره چې کوم دی اته صفات بد منافقانو اته فائدې د الله په قانون د فیصله کولو او درې اسباب د جهاد دایره ذکر کړل